رب العالمین د انسان د حیا د پاره په زنانو په سړی او شی لازم کړی دی زنانه باندې چې کوم شی لازم دی هغه ته پرده وای او سړی باندې دا لازمه ده کې دی به نظر خکته کې او خدو ته به نه ګوري پرده ولې ښځې له لازمه ده، واجبه ده، فرض ده؟ اصل څیز دا دی چې کوم څیز حرامي د هغې حرامو چې کوم سببونه وي کوم ذرایع دي او هغې حرامو ته په کوم لار باندې خلک رسیږي نو شریعت هم ورسره حرام کړي دې لپاره چې دې اسې نه دې حرامو ته په دې لاره لاړ نه شي دا قانوني زمونږ په دې وطن کې په دې پېښور کې بعضې ځایونو کې د خلکو په دې کوڅو کې دننه کورونه وي هغه کورونه اګر چې دروازې یې وي خو هغوی بار هم یوه دروازه لګولې چې یاره پردی سړی په دې دننه نه شي او بار یې کوم خیال وي نو هغوی یو موږی ښخ کړي چې په هغې باندې د خپل خلک دننه تلي شي او بار موټرې او لارې په دننه لاړ نه شي نو دروازه خو هسې هم شته دا دویمه دروازه ولې لګوي دروازه خو هلته هسې هم شته دا دلته یې دا شی ولې ښخ کړی دی دا د سبب بندول چه هسې نه یو وراروې په دې لار چته لاړ شي او زموږ زنانه چته دروازه کولوي یا د یو کوڅې نه بل ګاونډ ته ځي او د ده نظر پرې پرېونځي. دقسې شریعت د حرامو چه کومې لارې ورته رسېږي نو هغه هم بندې کړې دي. حر شراب چه کله حرام شو نو نبي علیه السلام مبارک اعلان وکړ چه کوم لوښو کې خلک شراب څکي او کوم لوښي د شرابو د استعمال دي نو دا هم حرام دي نو کوم لوښي چې کې به خلکو شراب څکل د هغې کې اوبه څکل هغې کې شربت څکل هغې کې خوراک کول دا مطلقا بند شو ولې دې دپاره چې هسې نه دې لوښي ته څوک وګوري په دې کې اوبه څکي نو شرابو ته یې چې تړو نه شي نسواري سړی چې نسوار کله پرېږدي، نو چې دی د نسوارو ډبي ووینو، نو بیا هم شونډه وګرېږي. دا قانون دی. او چې په لاره ځي، د نسوارو ډبلۍ یې لا ډب ډب واورېدل، بیا نه شي ټینګېدی. یو شي نه چې سړی مني شي او د هغې معمولي غوندې سبب هم ده ته راښکاره شي، دی بیا ټینګېدی نه شي. یو سړی به چې د ډول ته ډنګ ګډېده، په لاره به ډول سورنا تلل دی به ګډېده بوډا شو بچو وته بابا بس ته اوس خدای ته وګوره سپین ګیرې شوې او بد خبره ده خلک تا پورې هم خاندي او مونږ پورې هم خاندي زه بس جومات کې کېنه او خدای یادوه بچو را ټینګ کو جومات ته راوخېجه او تسبیح ورکړه جومات کې به ناست و تسبیح به اړولې او ذکر به کو چې د ډېره موده دې ډول ته ګډېدلې ما او د اخر وخت به د خدای سره دې جومات کې تېر کړم. په لاره وادو چته یو ډول روان و ډنګېده. چې د جومات خوا له روسېد دې اشنا ور ټوپ کړې او د ډول مخې ته په ګډا شو دې ته به د چا پلار ټینګ شي وای. بچو دې بابا په شرمونو دې وشرمولو ګیره دې څومره ده تسبیح دې لاس کې دې ور ټوپ کړې په قلار کې نه دې ته ټینګېدل ګران دي. نو چې کوم سړی د کوم شي بلدي او د هغې هغه سبب هم وویني نو ړې ورته وشي، ړه کې ورته خارښ راشي. ته نه ګورې روژه کې سړي روژه وي، دی د اوبو هر څه نه بند دي، خو که ده شربت وویني نو بیا وایي چې خدایه دا ماښام بانګ به کله ویلې کېږي، ړه کې ورته خارښ راشي. نو شراب چې کله حرام شو نو چې کومو لوښو کې به دوی شراب څښل په هغه لوښو هم پابندي شوه چې دا لوښي به نه استعمالوې. ولې به نه استعمالوې، دې لوښو ته به تاسو وګورئ، اوبه به پکې څکئ، نو هسې ده شرابو ته هم شوق پیدا نه شي. نو چې خېتې زړه تور شو او زړه کې هغه مینه ورسره ختمه شوه، نو د هغې نه پس نبي علیه السلام اعلان وکړ، وې بس اوس د لوښو استعمال دله جایز شو. په ړومبۍ زمانه کې، د جاهلیت په زمانه کې، به خلکو زیارتونو ته تلل نو شرکي او کفري عملونه به یې کول. زیارت ته به لاړل د هغه نه به یې څیزونه غوښتل، زیارت ته به لاړل بچي به یې ترې غوښتل او زیارتونو نه به تلل او طوافونه به یې ترې کول او تیږې به یې ښکلولې او شمعې او ډیوې به یې ورته بلولې، نبي علیه السلام اعلان وکړ، بس دا به زیارت له تلل منع شو، نه به ځئ. اوس ګوره زیارت له تللو کې څه چل دی، خو دې لپاره یې پابندي ولګوله چې دا خلک دلته د ګناه کارونه کوي، نو ولږه د زیارت دا تلل ورته بالکل بند و. که زه ورته ویم چې خیر دی هسې ځئ زیارت له ستاسو اخرت ته توجه به پیدا شي او قبر به هم یاد شي نو د دوی زړه کې همغه د جاهلیت ټک ټوک پروت دی هغې هسې نه چې هغه ګناه ترې بیا ونه شي نو چې ښه ډېره موده تېره شوه او د زیارت سره چې به دوی کوم ګناهونه کول د هغې نه زړونه تور شو نفرت پیدا شو نو بیا ورته حکم وکړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخره ما خو تاسو د زیارت نه منع کړی وای د قبرونو د تلو نه ولی ځکه تاسو به هلته د ګناه کارونه کول ما منع کړی چې هسې نه نیک نیکۍ له هم ورشئ نو ګناه ته ور وونړئ نو اوس ستاسو زړونه تور شو نفرت پیدا شو اوس که قبرونو زیارت له دی نو تلی شئ ولی خیرت ته تیار دی. نو قانون او قاعده دا ده چې ګناه حرامه شوه، د ګناه چې کوم اسباب دي او په کومه لاره ورته رسېږې، نو هغه اسباب هم خدای پاک په تا بندوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بخاري کې یو حدیث یو مثال ورکوي او فرمایي، وي ګوره د چا ځمکه ده او هغه ترې ګېر چاپېره شپول تاو کړی دی، یو شپول یې ترې تاو کړی دی، دې لپاره چې د دې شپول د غنو شپول دی چې د چا ګډه چیلۍ را دننه نه شي، نو ای مهرباني کوه دې شپول سره نږدې ګورې ګډه چیلۍ ونه سرې، ګوره شپول سره نږدې ګیا ده نو هغې کې خو یې ته سرولی شې، خو هغه هم پابندي ده د شپول خوا کې مه سروه، ولې هسې نه چې شپول ته دا ګډه چیلۍ نږدې شي او دننه وګوري چې دننه خو بلا شوتل دی. او چې ته سوړه ومونې ور دننه نه شي چرته نو د ګنا نه خو منع ته خو ګنا ته چې په کومه لاره رسېږې هغه لارې ته به هم نه ورنږدې کېږې ولې ګنا ته دې چې ته زړه ونه شي دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې تشریف فرماو ناستو دوه بیبیانې د نبی علیه السلام حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه زموږ په خپه نظر لګي نه زموږ ویښته ورته ښکاري الیس هو اعمی دی خو موږ نینی رسول الله مبارک سو فرمایل افعمیاوان انتما الستما تبصرانه تاسو ړاندې یې سو تاسو یې نینې سو کاغه نینې تاسو خو ورته ګورې کنه ګوره دې نه پته ولګېدله اوس د بيبيانې د مسلمانانو ميندې قران حکيم د هغوی متعلق اعلان کړی دی الطيبات للطيبين چې دا پاکې ښځې دي چې د نبي عليه السلام مبارک د غېږ دپاره کومې ښځې خدای منتخب کړې د هغوی نه پاکې ښځې په دنیا کې نورې نه وې چې قران اعلان کوي الطيبات للطيبين دا بيبيانې پاکې دي دا پاکیزه دی دا پاکیزه دی نو چې الله وته پاکیزه وای ها نو څومره نیکانه شوي څومره پاکې شوي لیکن بیا هم ورته رسول الله مبارک فرمایي چې که هغه ړوند تاسو ته نه ګوري تاسو خو ورته ګورئ که نه پرده ترې وکړئ دا ولې دروازه بندوم چې دروازه بنده شي چې یو ښځه سړي ته په ښه نظر هم ګوري هسې نه چې په زړه کې څه خارښ پیدا نه شي او سروانی جوړ نه شي نو دا قانون شو نو سړی ښځو ته کتل او ښځې سړو ته کتل دا په شریعت کې ګناه ده نه به ګورې نه به ته سړي ته ګورې نه به ښځې ته ګورې او ښځه به مکمل پرده کوي دا چې د کور نه بار وځي نو دا به پرده کې وځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وې کومه ښځه چې د کور نه بهر ووتله او دې ځان ډولې کړ، نو شیطان دا ښځه د خلکو په نظر کې نور هم ډولې کړي، نو سړي ورته ګوري، په لاره چې ځي نو دا به داسې چال نه کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي، په لاره چې ځي نو دا به هغه خوشبو نه استعمالوي چې هغه بوی کوي. په لاره چې ځي، نو دا به مخ پټ ساتي، دا به لاسونه پټ ساتي، دا به خپې پټې ساتي، دا به ځان نه بربنډوي. نبي علیه السلام فرمايي چې سړو له هغه خوشبويي په کار ده چې بوی په کې او رنګ په کې نه وي، رنګ والا خوشبويي به سړی نه استعمالوي او ښځو له هغه خوشبويي په کار ده چې بوی په کې نه وي او رنګ په کې وي. ښځو له رنګونه جهز دي اوس هم که ښځې دا بازارونو کې رنګونه منګونه اخلي او د خاوند د پاره ځان ډولې کوي په مخونو باندې يا په شونډو باندې او څه رنګونه منګونه لګوي دا په شريعت کې جهز دي منع نه دي دا عارضي تزيين دی دا خير دی دا جائز دی هغه خوشبويي چې هغې کې بوی ني رنګ پکې وي ښځو له جائز دي. هغه خوشبويي چې هغې کې بوی وي هغه ښځه نه استعمالوي، ولې؟ ځکه دا بوی لاړ شي په سړي باندې ولګي نو سړي بيا توجه ښځې طرف ته پيدا شي نو ښځه به چرم هغه کار نه کوي چې دا په لاره ځي او دا د سړو سوچ ځان ته را مايل کړي د سړو سترګې ځان ته را مايلې کړي دا سخته ګناه ده دا ناروا دي دا نظر که سړی ښځو ته کوي او د ګناه په نظیت یې کوي خو دې ناروا خو که د ګناه په نیت نی نو بیا هم مه کوه ګناه ته به تاو شې دا نظر چې ښځه سړو ته کوي که د ګناه په نیت کوي خو ډیر لوی جرم دی العین ان العین زانیه دا سترګه زناکاره شوه چې سړی په ښځو ته ګوري او ښځه په سړو ته ګوري خو که د ګناه په نظر ورته نه ګوري نو بیا هم ښځه به سړو ته نه ګوري ولې هسې نه ګناه طرف ته چېرته ورتاو نه شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او دا حدیث قدسي دی. حدیث قدسي دې ته وایي چې نبي علیه السلام یې د خدای نه نقل کوي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چه ما د نبی علیه السلام مبارک نه اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی عن ربه عز وجل او نبی علیه السلام یې د خپل رب نه نقل کوي ورسخه رب سوی رب فرمای النظرت سهم مسهوم من سهام ابلیس النظرت سهم مسموم من سهام ابلیس، وې دا نظر چې دی دا خراب نظر دا د شیطان د غشو نه زهریله غشی دی. دوه قسمه غشي یو دا دی چې سړی دی په وویشته نو زه د هغې غشي نه به کیدی شي هغه سړی مړ شي او یا که دا غشی دی ترې راوویسته نو هغه زخم به جوړ شي او یو به د عربو دا چل کاو چې تورې له او دې غشي له به د زهر اوبه ورکړې. په اوبو کې په اور کې به یې ګرم کړ، نو چې کله ګرم شي نو دې له خلک اوبه ورکوي دا لواران، نو د زهرو اوبو کې به یې ومنډه، نو هغه هغه غشی به زهریله شو، نو چې کله به هغه زخم جوړ کړ نو هغه زحم به بیا نه جوړېده، هغه زهریله و هغه زهر به زخم ته ننوتل، چې ننوتل هغه به جوړېدل نه، نو نبي علیه السلام څه وایي، النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس د شیطان په غشو کې یو غشی دی خو زهریله غشی زهریله غشی نو دینه به ځان ساتې من ترکها یو سړی دی او یو ښځه ولیدله اوس دی ورته دا نظر کوي نو دا داسې شوه لکه چې شیطان یو زهریله غشی استعمال کا دا داسې زهر دی چې د هغه ښځې تام نقصان رسوي سرایت کې او تا تم نقصان رسوي نو فوراً تا ته خدای را یاد شو او زما د دې ملا دا تقریر درته را یاد شو، او ملا صاحب خو جمعې پر ورځ ویلي چې دا ګناه ده، دا خو زهریله غشي دي، دا خو تاوان پیدا کوي، نو فوراً دې ترې سترګې ښکته کړې، نو چې سترګې دې ښکته کړې نو نیکي دې څومره وشوه؟ نو الله وایي، ګورې دا نبي علیه السلام د الله نه نقل کوي، من ترکها مخافتي، چا چې زما د یرې د وجې نه دا نظر، دا غشی، استعمال نه کړ، نظر یې فوراً واړاوه. زما د يرې د وجې نه نظر فورا واړو نو نتيجه څه شوه ابدلته ايمانا يجد حلاوته في القلب وې دا به له زه په داسې ايمان بدل کوم چې د هغې خوند به دې په دې خپل کې محسوسوي دا نظر یې اخوا کو په داسې ایمان به ولا بدل کم په زړه کې به ولا داسې ایمان پیدا کم ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب چې د هغې خوند او د هغې هغه خوشحالي به دی په دې خپل زړه کې محسوسوي. نو سړی ښځې ته نظر او ښځه سړي ته نظر دا ګناه شو ناروا دي. په ګناه کې به مبتلا شي. علما وایي وایي که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه غوندې لوی سړی وي او ښځه د رابعه بصریې غوندې نیکه ښځه وي رابعه بصریه هغې په خپل ژوند کې بې د قرآن د آیت نه د بل ټکي د خولې نه نه دی ایستی چې چا به مو سره خبره کوله نو جواب به یې د قرآن شریف په آیت ورکاو داسې آیت به وي چې د هغې نه به جواب معلومېده چا به هم ترې تپوس کاو نو داسې آیت به یې د خولې نه وویسته چې د هغې نه به د هغه هغه مسله معلومېدله دا قانون و بس د هغې د دې نه به خبرې معلومېدلې نو قران د ایت نه بغیر یې خولې نه بل ټکی نه رسي دومره نیکه ښځه وه نو یې که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وي او ښځه رابعه بصریه غوندې ښځه یي هغه یي او دواړه په یو کوټه کې کیناستل په ګناه په نیت نه هسې کیناستل نو وي دریم به ورسره شیطاني هم به دا عبدالقادر جیلاني صاحب او دا څومره نیکان څومره بزرګان څومره صالحان خو دریم یې منځ کې څوک دی شیطان دی شیطان نو دوه کسه چې د یو بل نه پرده واجبی پرده ای دا به دواړه یو ځای نه کینی بالکل به نه کینی یو کوټه کې به نه کینی نبی علیہ السلام مبارک نو د تپوسو شو افرایت الحمو د الله رسول لیور سه حکم دی د خد لیور د خاوند رور وی الحمو الموت خو تبی دا وای لیور سره په یو کوټه کې خد قتل نه کینی ګناه ده په یو کور کې به لیور سره بالکل یوازې نه اوسي ګناه ده او که خپه کېږئ مه، زموږ په وطن کې رواندار د لیور سره په موټرسیکل شاته سوري لیور سره شاته موټرسیکل باندې خاوند ورور ته وایي ها زما دا هغه رواندار دی پلار کره بوځه په موټرسیکل ورسره شاته سوره شي او لاس ترې راتاو کړي او روانه یې کړي په څلور مذهبه ناروا حرام ګناه ده ګناه د مارونو د ترور زوی سره د تره زوی سره د ماما زوی سره چې کوم انسان سره نکاح جایز دي که دا خاوند مړ شو دی لیور سره نکاح کېږي دارون مړ شو د لیور سره نکاح کیږي چې کوم انسان سره نکاح کیږي هغه سره کوټه کې یوازې په کور کې یوازې په موټر سایکل تلل د موټر په سیټ ناسته، د بس په سیټ ناسته، زما قسم د الله په ذات چې ګناه او ناروا ګناه کبیره لویه ګناه ده. دا ولې موږ په ګناهونو کې سر یو؟ دا ولې موږ الله خپه کوو؟ دا ټول ګناهونه موږ لګیا دي کوو په کور کې دننه دا بالکل ناروا دي حرام دي او د ښځو فسادونه خو شته که نه، د هغې نه خلاصېدی کوم ځای شې؟ نظر خو ډېر لوی لوی خلک تباه کړي دي، د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن و، بانګونه به یې وې، خو پخوا لوډسپیکرې نه وې، نه به منارې ته ختېده، په مناره کې به یې بانګ وې. لګیا دی او خشته اواز یې دی سپین ږیری د شپېتو او یو اتیاو کالو تقریبا بوډا سپین ږیری سړی دی مناره کې بانګ وی او زموږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټګی کې یا په مناره کې بانګ وی نو د حی علی الصلوه او حی علی الفلاح لپاره ښی طرف ته او ګس طرف ته مخ بار ایستی شي ولې چې دا اواز یې خلکو ته ورسیږي. مناره کې بانګ وې لګیا دی حی علی الصلا حی علی الصلا دې خو مخ راواړو حی علی الفلا حی علی الفلا خو چې دې خو مخ راواړو نو د دې جمعات د ګډ سره یو کورو دیوال سره خوا کې د يهوديانو کورو هغه کې یو جینې باندې نظر ولګید حی علی الفلا په وخت کې چې نظر ولګید بس نظر خښ شو زهريله نظر دې خښ شو تبۍ کوي سړی او غشی چې په کوم ځای ولي هلته زخم پیدا کوي او نظر والا غشی هلته زخم وروسته پیدا کوي چې کوم ځای نه ووت هغه زخمي کوي لا اول دا داسې غشی دی چې هلته زخم هم پیدا کوي خو هغه معمولي زخم دی چې د کوم ځای نه ووت د کوم ځای نه ووت ټولولو نه ړومبی بم چی کوم ځای نه خلاص شو هغه ځای جاسوری کوي دماکه چی کوم ځای وشی او بم خلاص شی نو نور خلک هم تباه کوي خو هلته کډه وباسي که نه وباسي نو دا هغه غشی دی چی د چا د سترګو نه ووت کډه هلته جوړوي تاوان هلته لاول پیدا کوي بل ځای ته روستو رسی هلته تاوان پیدا کوي نو بابا چی سنګ وکتل نو بابا نظر وچلو نو دماکه په ړکه وشوه دماکه وشوه ړه سوری شو چې بانګ یې سین خلاص کړ نو سر یې ورښکته کړ اجینه ته داسې په برغو نیغ نیغ ګوري بوډا شیخ الاسلامه بیخ دی وزه د شپېتو اتیاو کالې داسې کې اخذ په پیش وا جینه هغه د نه आवाज ورکا اے بابا جی دا سکه پردو کورونو ته ګوره پردو خدو ته ګوره دا سکه دی ورته وایي، بس ته مې ولیدې او زما خوښه شوې. بابا خدای ته وګوره څه کوې؟ نه نه زما درسره مینه پیدا شوه او یاره درخواست درته کوم ما سره نکاح وکړه، ما سره واده وکړه. بابا ځان ته هم وګوره ما ته هم، ستا خو د نوسۍ په ځای یم، د کړوسۍ په ځای دی یم. نو ته ستا ته څه ګډې وډې وې؟ خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کوڼ کړي. دې ړوند کوڼ دې چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک به اوري ړوند کوڼ چې ګوره د نظر طبع ته ګوره که شرم لاړ ختم حیا لاړه ختمه شوه نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړه شي سړی بې حیا کي بلکل ما خو وې داسې دماکه سړي کې وکړي چې طبعي راولي سړي نه حیا غونډه کي هغه جنیت ای بابا خدای ته وګوره نه کنه داسې کار دی جنې ما سر نکاح وکا او خیر دی شریعت کې خود عمر څخه قید نشتا او ته چې څه مہر غواړې پیسې غواړې هر څه چې خولې نه وباسې در کوم خو بس زما اړه در پسې بېللې دی ما سره خامخا واده وکړه جنیت ای بابا جي ته مسلمان یې او زه یهودڼی یم زما او ستا دین د یو بل نه جدا دی. دی ورته وایي، خیر دی، زموږ په دین کې د مسلمان د یهودڼې سره نکاح جایز ده. هغه ته څه وایي؟ ګوره هغه کې غیرت دی. وایي، ستا دین کې خو جایز ده، خو زما ضمیر ما له اجازت نه راکوي چې زه د یهودي نه ماسوا بل چا ته په نکاح شم. مسلمان ته نه په نکاح کېږي. یهودی ته به نکاح کیږی. منتونه زاری شروع دی چغی شروع دی ښځی جینۍ تنګه کړه او جینۍ ورته اخره کی یو شرط ووی وی ښځه داسی کار دی نکاح در سره کوم واده در سره کوم خو د ایمان دی پریږده او یهودی شه نه ده نه کور غواړم نه کالی غواړم نه پتری غواړم نه مهر غواړم راځه بس د اوس نه دی ښځی پر دوو ښځو د څه لپاره ګورې؟ چې دی ښه تنګ شو، پوه شو چې بل کار خو نه کېږي، وې ښه یقیني یقیني خبره ده که زه یهودي شم، نکاح راسره کوې؟ وې بالکل یقیني خبره ده، وې ښه ایمان مې پرېښود او یهودي شوم درنم، ایمان مې پرېښود یهودي شو درنم، ده اقرار مې وکړ، وې راځه، خو چې پوړۍ باندې پښه کېښوده، خو په شوق کې و او په منډو په تلوارو چې کله به ور رسېږم، چې ټس شو پوړۍ نه راوښوېدم. او داسې راوښویېد چې ځمکې له راورسېد او دقه سټ یې ولګېد، سټ یې مات شو او مردار شو. ګوره نبي علیه السلام مبارک فرمایي، وي ډېر کله ته یو سړي او د جنت په منځ کې به یو لېش مزلي، یو لېش، وي داسې کار به تېو شي چې د جنت په ځای به دوزخ ته وغورځېږي. د ده خو دغه مرګ و، دا خپه به یې خامخا ښویېده. ما که خدای چې کوم ټیم مقرر کړي هم په هغه ټیم به مري هغه کې یو سکند مخکېوالی رستوالی نه کېږي دا وله خدای لیکلې وه چې ته به همدقه خپلې خوېږې او راغورځېږې او سټ به دې ماتېږي او مرې به نو که ده دا نظر نه وې چلولی او دې یهودي شوې نه وې نو بانګ یې ووې ګوره بانګ اخر کې وي لا اله الا الله الله اکبر پکې وي او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ورسونه خال پاس دي نو که يهودي شوی نه وي او د باغ نه پس مړ وي نو شهادت په هم نصیب او نیغ به جنت ته ته خو يهودي شو د جنت په ځای کم طرف ته لاړ دوزخ ته دا د څه د برکت نه لاړ دا د سترګو د نظر د برکت ځکه حضور پاک فرمایي چې السهم النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس اوس به بل معنا وکما ابلیس دې په غشي ولي بل معنا اوس کومه خپل معنا څوک دې په غشي ولي ابلیس دې په غشي ولي سورې کید چې شابه نظر کاوه خپې روانې شي بيا نظر دې ولګاو نو ژبه روانې کوي ژبه خبرې شروع کوي نظر دې وچلو نو سترګې همېشوالې کوي ورګه بيا بيا ورته ګورم يحفظو فروجهم د خپلو اندامونو حفاظت وکړه ويحفظو فذلک ازکا لهم ان الله خبير بما يصنعون ګورې دې سره به ستا زړه پاک پاتې شي نظر به دې پاک پاتې شي او که ته وې څوک خو شته نه دې لاره کې بل څوک نشته وبه ګورم څوک خو شته نه یا په دې موبایل کې به دې جینۍ ته وګورم څوک خو شته نه بړستن کې دننه نو ان الله خبیر بما یصنعون الله وایي ما نه پټ نه ګوره زه درنه خبردار یم دا اعلان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه گورنر شو مصر خو مصر خو تاریخي ځمکه ده مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیه السلام بادشاه پاتې شوی دی، وزیر او بیا بادشاه. او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیه السلام سره د زامنو لاړ او هلته کې دېره شو او بلا نسل دې خدای پیدا کړ. او مصر هغه ځای و چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیه السلام راولېږه، معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کړ. نو مصر خو مشهور زمانه. د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لاړ مصر ته چې د مصر فتح شو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د مصر گورنر دی راشه لاړ بشو روان دي صاحب مصر ته دي ساروی کم دی او خلک ډیر دی حضرت عمر صاحب سره یو غلام او غلام په شریکه یو اوښ دی غلام پړی نیولی دی عمر صاحب په بره سور دی دو دو کسانو له یو اوښو مثلا دوه میله یا درې میله یا یو میل یا څلور میله به یو سورو نو به بیا کوشو پړی به ونیو نو بل به هغسې سورو د عمر صاحب د کوزېدو نمبر راغی وی ودرېږه کوزېده غلام ته یې ته سورېږه غلام ته یې صاحب ته وی زه به پړی نیسم که نه زما نمبر اوس د کوزیدو راغی امیر المؤمنین ته خو بادشاه زه خو غلام یم دا کار زما د خدمت زما دی ما به پړی نیولی صاحب زه برن نه وی خیجه برا عمر خو زورورو رضی الله عنه الله اکبر صاحب دا خلق بسوي چې امیر نو الته بیا د غلام د سورېدو نمبر راغی عمر صاحب لاندې کوشو غلام وتی صاحب سکه وستما نمبر د کوزې دو راغی یا صاحب دغه د مصر را ورسید او ټول خلق د استقبال لروته دی یهودیان دی په مصر کې عیسایان دی په مصر کې او ست استقبال لروتی دی نو دا خلق بس وای مونږ پوری بخاندي چې امیر المؤمنین باندې تاسو د پړی واګه نیولې ده او یوازې امیر المؤمنین نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی لوی شخصیت دی هغه نه نه داسې باندې کېږي نمبر زما دی انصاف نه بکارلم غلام ته وی خېجه خلک هم ورته مینت وکړي صاحب هم هم شرمه وه امیر المومنین لږ دوه درې کیلومتره مزل دی دې باندې موږ نه چو بل څوک به پړی ونیسي بل خو ته موږ وې نه نه نه انصاف نه به کار اخلم کوز شو صاحب غلام یې بره سور کړ یهودیانو کتابونه راغېستي دي عیسایانو کتابونه راغېستي دي هغې ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمونږ کتابونو کې د نبی علیه السلام د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی چې دا هم هغه دی او که نه دی کتاب ته وکتل وی کوم وی دا دا دا, دا امیر المؤمنین داغه هغه اوخه او داغه هغه ځای به معلومو داغه اوخه او داغه ځای به معلومو لخکر به پینځه سیو یو ایسا کې به امیر المؤمنینو نو خلکو ته به پته وه نو چې رالل او دغه اوښ ته وکتل عمر صاحب چپ شي غږ مه کوئ غږ مه کوئ تاسو وی ستاسو د امیر المؤمنین کم اوښ دی وی دغه وی دغه اوخ دی هغه باندې غلام ناستو هغه چې وکتل غلام ته وی بس بس بس وی دا تاسو امیر المؤمنین نه دی وای زمونږ په کتابونو کې چې د درې د دویم خلیفہ کم صفت راغلی دی هغه دا سړی نه دی هغې وخندل وې دا پړې چې یې نیولی دا امیرالمومنین دی حضرت عمر فاروق دی چې ورته وکتل وې دا دی نو یهودیانو عیسایانو دا چل کړی چې هغوی خو به په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې نو جینکو ته یې وې داسې کار وکړئ چې دا سوداګانې تاسو خرڅوئ مټې ښکاره کړئ مټې ښکاره کړئ او سرونه سرتور کړئ او د مصر خلک خو دیم ښکلې خشته خلک دی خوبصورته خلک دی نو تاسو چې دا بنګړي منګړي او دا سودا مودا خرڅوي نو مټې هم ښکاره کوي سرونه هم سرتور کوي او سټونه هم ورته ښکاره کوي نو دا مسلمانان به په ګناه کې مبتلا کړو نو که دین کله په ګناه کې مبتلا کړل بیا مونږ ته دو پیسو هم نه دي تر څو چې مسلمان کې حیا او غیرت نو کافر دته نشي ټینګېدی خو چې د مسلمان نه حیا ووته او غیرت ترې ووته، د ده مثال د بادیوې دی، بوستې بوستې څه پرې کوې کوه به بیا. ګوره د هغوی ته هم په کتابونو کې دي، نن مسلمان ولې ذلیل روان دی، د ده د سترګو نه حیا وتې ده، د ړه نه حیا وتې ده، ده کې بې حیایي او د کافر هم دا سوچ دی چې راشه د مسلمانانو کې فحاشي پیدا کړه، بې حیایي پیدا کړه، بیا چې څه ورسره کوې کوه، د ایمان طاقت او زور به ترې وځي بیا. نو جینکو سرونه سرتور کړل، مټې یې ښکاره کړلې او ځای په ځای شکرو کې سامان خرڅاو چې دا فوجیان د مسلمانانو راشي نو موږ ته به وګوري، په فحاشۍ کې به یې سره مبتلا کړو او بیا هغې هغه ادا هم داسې کوله چې موسکا کېدل به هم ورته او کتل به یې هم ورته، وعدونه به یې هم کول، ما سره دا شی دی او دا شی دی، دا شی دی، خو چې عمر صاحب هر څه ولیدل پوه شو چې دا څه په غم وړې ده. او خشته جینکې دي دا خو دا ټول پوج زما د ګنا د نظر په ګنا کې اچي دا خو تبا کوي زما دا فوج نو یو سړی ته وی راشه د قران شریف یو آیات وایه اله شابه د قران آیت وایا نو هغه سړی په خپل आवाज دا آیت تلاوت کا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي دا ستا دپاره صفایي د زړه ده او د وجود ده الله په هر څه خبردار او بیا څه وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړي یوازې سړو ته نه یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن او غیم د خپلو اندامونو حفاظت وکړي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او خپل زینت او ډول به نه ښکاره کوي دا به نه ښکاره کوي چې کوم ډول ځای دی او د سړو نظر ځان ته راکاږي نه به ښکاره کوي الا ما ظهر منها هغه چې مخلص او خلاصي یې ترې نه وي یو یو ځای ښکاره شي نو بېله خبره ده مجبوري یې شي او مخلص یې ترې نه او یو ځای ښکاره شي ګوته ښکاره شي مثلا یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې ورسره تندي څه حصه ښکاره شي مثلا پوزه ورسره ښکاره شي غوږ ښکاره شي مجبوري ده پروا نشته دا پروا نشته، وليضربن بخمرهن علی جیوبهن، د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټه هم ور واچوی، په پړونې خو ښځه پټه شي، په کمیس خو ښځه پټه شي، خو د کمیس د پاسه یو لوپټه دې هم په دا ګریوان ور واچوی. ای چې دا آیت کله نازل شو کنه نو صحابیاتو خو به عمل فورا کاو د هغوی به غټ غټ څادرونه او پړونې به لوپټې نه وې نو فورا یې د پړونو نه غاړې وشلولې او د هغې نه ځان له فورا لوپټې جوړې کړې لوپټې په سر کې ولا یبدین زینتهن رور وته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي نو د خپلې خور رور د خور مخ ته غوږونو ته کور کې اوله به نه غږي مټو ته به یې ګوري اودس به نه کوي لېچو ته کتې شي خپو ته کتې شي زوی مور ته کتې شي دغسې رور خور ته کتې شي یا څه ورته کېږي داسې نږدې رشته دار شو مثلا پلار لور ته کتې شي دا هغه څوک چې مستقل نکاح ورسره حراموي هغه ورته بیا کتې شي دا پرده لازم شی دی د مارونو پورې ما یو دل یو مثال ورکړو هغه ډیر زیات خور شو هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په وی په دې فیسبوکونو مرالل مثال مې ردی ورکړو د پرده د میوه مثال مې ورکړو ما وی ترسو چې میوه په پوستکی کې دن نه نو دا محفوظ دی او که پوستکی دی ته لر که لکه مثلا د سیو نه دی پوستکی لر که رشتیا ووایه مچان او ماشی پی بنګیږی که نه بنګیږی او سخا شی که نه شی اې کیلې ته وګوره کیلې ته کیله په پوستکی کې بنده ده نو محفوظ پرته ده خو که د کیلې نه دې پوستکی لرې که نو ماشي مچان پې بنګېږي که نه بنګېږي نو څه چل به وشي بیا فورا څښا شي دا قانون دی دا قاعده ده دقه رنګ ښځه میوه ده نو چې دا په پړونو کې بندې دا محفوظ ده او که پړونې دې ته لرې کړلو پډرې ته لرې کړه دا سخا شي بیا دا سخاوالې معنا څه بې حیا شي بیا دې کې بې حیایي پیدا شي زمارونو موږ مسلمانان یو ټول وایي الحمدلله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زموږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای تر طرف نه وي شريک خبره د خدای نه بي او بيا دي به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خير يي پکې عزت يي پکې قسم په خدای چې حيا ډير اوچت شي دي ګوره خدای پاک دې د بي حيايي نه ساتي نبی علیہ السلام مبارک حجت الوداع کې را روان دی د مزدلفې نه چې کله راځي منا ته نو شاته وسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه په وخه ناست دی فضل ابن عباس یې د تره زوی دی د حضرت عباس صاحب زوی دی او دی ډولې و خشته و دی خشته و ډولې و او هلک وره کوټې و د خسعم قبیلې یو ښځه ده هغه ښځه هم ځوانه ده. د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس وکړ، نو په حد کې و ښځو مخ ښکاره کړي. حضور پاک نه تپوس وکړ، وی د الله رسوله ان ابي زما پلار چې دی شیخ کبیر ادرکه الحج حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګیری سړی دی په اوخه د پاسه ټینګیدی نشي غورځیږي افاحج عنه، د الله رسوله زه د خپل پلار په ځای حج وکړم؟ نبي علیه السلام مبارک ورته وویل، نعم حجي عنه، بلکل د پلار د طرف نه حج وکړه. نو دې فضل ابن عباس دې جینۍ ته کتل، انسان دې نظر غیر اختیاري پریوځي، رسول الله مبارک چې وکتل چې دا هلک خو دې جینۍ ته ګوري، نو زر یې لاس شاته تاو کړ او د فضل ابن عباس سټ یې بل خوا ورواړاوه. ما نور یې ورته غږ ونه کړ، خو مخ یې وله بل خوا واړاوه. نو حضرت عباس ورته وایي، د الله رسوله! لم لویت عنق ابن عمک، وایي د تره د زوی سټ دې ولې بل خوا واړاوه؟ صحابه خو تپوس کوي چې څومره معلومات وکړي. ولې دې د تره د زوی سټ دې بل طرف ته واړاوه؟ حضور پاک څه وفرمایل؟ وایي رأیت شابا و شابة فلا آمن الشیطان. علیهما وی ځوان او ځوانه می ولیدل نو وی د شیطان نه پی د بچوالی نه اعتماد به شیط په دی خبره زه دا ړله می دا را نه لل چی دی به د شیطان نه دا دواړه محفوظ شی د شیطان نه او په امن شی شیطان چې تروانه په منځ کې رانه ولي ازنا جنې د تو دې هغه ته پسترګو کې قوم قصې پسې کېږي بل زنا غره جوړه نشي بشیر جان ښه دی د دې غم نه خلاص دی دې غم نه دی خدای خلاص ځکه خو چې کم سړی ړوند شي او په صبر وکړي الله جنت ورکوي زما ړونو دا ګوره اوس حضرت افضل خو د رسول الله مبارک د تر زوی دی نیک سړی دی لیکن دا یو قانون خلکو ته ښه هغه نه ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوې خو د قانون خلکو ته خو چې داسې به نه کوي نو ښځه چې د کور کې دننه پرده به کوي بعضې داسې یو مجبوره زمانه راشي چې لیور نه سره کور کې کوته وی چې لیور نه پوره ستر کوه نو غم جوړېږي بیا خپه خپګان جوړېږي په کار خو ده چې خپګان جوړ خو جوړېږي یا بعضې وخت کې د تره زوی راشي د ماما زوی ترور زوی راشي اوس که ته ستر کې خو ډېره ښه خبره ده خو که ترې ستر، کۀ او غم جوړېږي، فتنه جوړېږي، جنجال جوړېږي او خاندان ورانېږي، نو بيا فقهاؤ دا ليکلي دي چې سلام دې پۀ چې السلام عليکم، وعليکم السلام. او که داسې دې يو ځل نوي دې مخ ته وګوري نو خير دې. خو زر دې ترې مخ اړوي او ناسته رې ورسره نۀ کوي. يو ځای لاس دې نۀ ورکوي، ګورې زمونږ په وطن کې خلک لاسونه هم ورکوي. لاس به نه ورکوي، وجود به ورسره نه نږدې کوي، یو ځای به ورسره نه کېني، هسې سلام علیکم، وعلیکم السلام. مخ ته دې بیا واړوي. دا دې ورته وي پلار څنګه دي، کور واړه بندیان ښه دي؟ او مخ دې یو بل ته ناړی که نه، مخ دې شا دې تاو کړي که نه. نو هغه زموږ وطن رواج دی، ښه خو نه ده داسې، په کار خو دا ده چې پوره بنده ستر وکړي، پرده وکړي، هو که داسې کوي د ضرورت په وخت کې چې فتنه، فساد، جنګ صله رحیم القیده له اختلافات جوړیږي نو بیا خیر دی سلام کلام په یو بل اچولی شي السلام علیکم څنګه یې کور بندیان ښه دي او خیر دی ټول ټیک تاک او بس مخ دې ته واړوي کوټه کې دې ورسره نه کیني یو ځای ناسته نه کوي ورسره او به شربت وکړي ماشوم په لاس ته یې وله ورکړي اب خاوند ته دې وي راشه دا شربت وبه وله یوسه نو کېږي که یو سړی پرده کوي نو کېږي دا نه چې نه کېږي دا ضروري څیزونه دي، دې نه ډېر لوی مفاسد جوړېږي او له دې نه ډېرې لویې فتنې جوړېږي او فتنې تېږ ورې جوړې شوې دي. او زما وروڼو یوه خبره بله زده کوم، دې زمانه کې دا موبایل ډېر لوی غم دی، زه بار بار دا وایم، جمعو کې هم وایم، په تقریرونو کې هم وایم چې نن د فتنې لوی مصیبت موبایل دی. او نن د فتنې لوی غم انټرنیټ دی موټر سایکل خو مې وې د فتنې لوی شي نن چې دی هغه موبایل دی او انټرنیټ دی ټول الکان او جنکې ته و برباد کړ نیټ ته او نیټ ته اے سب په وکي او ته پر دې خځه ته وګوري او په تصویر کې وګوري او په نیټ ورته وګوري نو څه چل به وکي یو منټ با لذت محسوس کی یو منټ د هغه منټ لذت لپاره د خدای قهر ولې په سر الی هغه خدای چې مونږ له ډیر لوی عزت راکړی دی بچی راکړی دی صحت راکړی دی انسانیت راکړی دی ایمان راکړی دی هغه د یو سکند لذت لپاره ولې خپکو قسم دې دا قمقل توب دی نو لګا زنانو له پرده کوخه بار ته چې ودی پړونه پسره بورقه دې پسره کلک پړونه خزه پسره چې بار ته ودی او مارکیټونو کې دې نه ګرځي مهرباني دی وکي سړی دې خزه له سودا کوي کنه موږ څه شویو چې خدي دې موږ له سوداګانې کې دا بهایي ده دا شرم دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور پاک سره ناسته او میاشت ختلې وه وی فاطمه غره میاشت خته وته ونه کتل بیا وته بچی میاش خ بیا نه کتل وی بچی فاطمه میاش ختلې ده کنه وی دا الله رسوله بابا زه خو د دوی مې درې مې شپې میاش ته نه ګورم ولی وته نه ګوري بابا دی وخت کې سړی وته ګوري نو زمو د سړو نظر په دې میاش یو ځای کېږي نو ګوره شریعت کې دا منه نه دي که یو سړی هم دیوال ته ګوري او ښځه هم هغه دیوال ته ګوري داسې منه نه دي لیکن د هغې حیا ته وګوره او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ دا ډولی چې مونږ په دې مړي د پاسه اچو که نه د زنانه د پاسه دا د هغې رواج هغه ته چا ویلو چې په حبشه کې چې مړ زنانه مړه شي او مقبرې ته یې وړون لرګي پې د پاسه ایږدي نو وصیت یې وکړ وې زما په کټ باندې به دقسې لرګي کیدی او د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوی ګوره دې ته حیا وایي الحیا نصف الایمان حیا خو ایمان دی زنانو کې چې حیاي د ګناه نه وبچي پرده دې کړئ باقاعده مضبوطه پرده پخوا چې به ناوې واده شوه او پلار کره به تله رښتیا ووایه نو ټانګه کې به یې شاته څادر تړلی و که به یې نه و تړلی او درې میاشتې پس به تله اوس خو پس په هغه شپه ځي په درې میاشتې او شاته به یې څادر تاو کړی او د کوچوان او د دې په منځ کې به یې په هغه سیټ بېل څادر تړلی قسم په خدای لیدلی هم دی په پرده کې به تله او څو ورځې به په کور کې دننه د لیور سره او د سخر سره سترګې نه لګولې او سړی به هم څو ورځې پلار سره سترګې نه لګولې پټ به کور ته تراته به او جنې به چې ته درې څلور میاشتې پس پلار کره تله او ډولۍ ته به خېجوله ژړل به او ښځې به ترې راته وې اوس صیبه ګو ډولۍ ته چې ته لاس وروړې هغه مخکې نه ټقار شروع کړي ولې زما دا خپې ماتې دي څه په مخکې نه روانه د ټولو نه مخکې روانه نرې چادر او دا حیا کم طرف ته لاړه او درنې بورقې څه شوې هغه اوس ورته دا نوې ډیزاین والا ښځې ورته شټل کاک وایي نو څه شوې هغه بورقې نو حیا اوچت شی دی چې خدای او رسول کوم شی سړی او ښځې له خوښ کړی دی قسم په خدای چې دا د انګریز د خوښې نه ډېر بهتر دی نو دا رواجونه به نه کوو ښه پرده او حیا کې به ځان ساتو رب العالمین دی موږ له د حیا او د پردې ژوند راکړي یو ماشوم دلته ما ته سار ټلیفون وکړ د پیرانو داوود د هغه یو ماشوم دی او سخت بیمار دی غریب او په پینډی کی په هسپتال کی داخل کړی دی ماته وی جمعی مرګ وته چی دعا وته وکی دعا وته وکی بچی باندی هسی هم بنده خپه یی او یقین وکړه زه هم پی خپه شوم چی می واوریدل ځکه دا ماشوم وی سخته بیماری ده دعا وته وکی چی الله وله شفا ورکی اللهم اشفه شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما وانت ارحم الراحمین او بعضی کسان وفات شوی زمونږ د جمع یو ملګری مشرف شاه لالا پرون د هغه ټبر وفات شوی وو. او دی ګډیګرام کې نیازی لالا وفات شوی وو او دی دغه کې خټ کې هم زمونږ د هغه دیت الله خان دی والده وفات شوی وه دواړو ټیا ټولو ته چې الله مغفرت نصیب کړي الله د اخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله تعالی د قبر د غمونو نه وساتي فتنو نه او وارثانو له الله صبر ورکړي او چې څومره دوستان راغلي دي الله که دې کې څوک بیماران دي ته ورله شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه یې خلاص کړي الله زمونږ د جمع نه د ډېر لرې لرې ځای نه ملګري راځي خدای په یو یو قدم ولا اجر ورکړي. که څوک پرېشاني پرېشاني په خوشحالو بدله کړي، چا ته مشکلات مشکلات په خوشحالو بدل کړي او چا څه حاجتونه په زړه کې حاجتونه پوره کړي، د چا بچي ني خدای نارينه اولاد وله ورکړي، د چا نوکرې ني خدای ښې نوکرې وله ورکړي، که څوک تعليمونه کوي نو الله تعليمونو کې کامياب کړي او زموږ دا محلې دا ملګري چې د مېلمنو کوم خدمت کوي الله دوی له اجرونه ورکړي، برکتونه ورکړي، خوشحالۍ ورکړي، اخر وخت کې هم الله په خولې دا کلمه نصيب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. امام به ربنا ولک الحمد او آمین وای که به نه وای ودې وای اختلاف خو پکې شته خو کوي نو ښه خبره ده دواړه دې وای والدین یې بیماران دي الله دې وله شفا ورکړي پریشانې دې وله خدای پاک ختم کړي یو مریض دی هغه دعا غواړي الله دې وله شفا ورکړي یو زنانه نه قران په جګړه کې ځمکې ته را راوویشته او بیا یې دویمه جګړه کې ځمکې ته بیا راوویشته دا کافره شوه چې قران ځمکې له راولي کافره شوه بلکل دا به د خپل ایمان تجدید هم وکړي توبه به هم وباسي او بیا به د خاوند سره نکاح هم دوباره تازه کوي قران پورې خندا مه کوه خاوند سره جګړه چې نو قران ځمکې له راولي یا باید سړي ښځې سره جګړه ښځه ووایي نو قران وې قران څه ګناه کړې ده خزه خاوند له جګړې نو قران نه کې راولي دا مستی مست دې ته مست انسان وای دا د قران بیدتی چې چوکړه دا کافر شو ګران محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې چي سو چورتر نمبر کیسټ کې تاسو د زنانو د پردې بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صیب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټیلیفون نمبر دی، دو سو پچپن انتیس بارا.